باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه دا باب دې په بیان د پردې اچولو داغه س د بندیدلو داغه سنا چې ویني د مړینا مم مکروه یو خراب سیزه مړی له غسل ورکاو او د مړی هغه عیبونه دغه په بدن باندې ښکارو نو هغه خلکو ته نه ښکارا کوي او هغه د خلکو نه پټ کی یا د مړی سبازه نور نقصانونه وو چې د ولید بل چاته معلوم نه وو داغه به نه ښکارا کوي خلکو ته ازنه چې ته وې داسې او داسې او داسې او داغه بارکه حدیث وروړي د غسل په وخت کې ځکه انسان چې چاله غسل ورکړي نو د بدن عیبونه هغه ته ماخکار شي معلوم شي هغه د خلکو نه د پټ کړو نو غفر الله له 40 مرتن نو پټ بکی بخنه بو کې الله د تا سلويخ کرته اگر کړه ډیر ګناهونه کړي خلاوې د لبز ډیر ګناهونه معاف کما یعنی سلویخ زله معافی زکه کې چې دا غمړي یو عیب پټ کو نو الله به د سلوی عیبونه پټ کی معنا سلوی ګناهونه به پټ کی دي دا ګورا د دې حدیث راوی چې ده نو هغه اسلم ده کنیه ابو رافع ده حضرت عباس تر نبی علی سلام ته هدیه کا بیا نبی علی سلام حضرت عباس د مسلمانانو په خوشاله کې هغه آزاد کا د جنگ بدن نه پس هجرت وکاو او مدینه منوره ته راغی او نبی علی سلام سره اوسېده د جنگ بدن نه علاوه د حضرت ابو رافع په ټولو جنگونو کې د نبی علی السلام سره شریک شوی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره سریته هم تلو ډیرو غزاګانو تم تلو او حضرت یزید نو په خپل غیر موجودګۍ کې دا خپل چې کم زیله بده ته سری مشر هغه جوړ کړو دا رنګي سره د دینا چې نبی علی السلام هغه آزاد کړو خو هغه اوس هم د نبی علی السلام په غلامۍ کې راګیرو یعنی هغه د نبی علی السلام د آزادې دو نه پس هم د نبی علی السلام خدمت باندې پرې خو او نبی علی السلام به هم دا غسر ډېر مینا کول ډېر زیات مینګر کې سا غلام صاحب او دا هم د نبی علی السلام سره ډېر مینوا او ډېر ډېر خو غالو همیشه به خپل ځان ته د نبی علی السلام غلام وي اگر چې نبی علی السلام آزاد کړي او چې کله حضرت عباس مسلمان شو خو سره دا غینا هغه بزان ته وی مولا رسول الله دا داغه کونیه په دې کې خوده شو چې ځان ته وی چې پیغمبر غلام اوسم یما دا صحابه ها چاغه ډېر وی مینه کار کړو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره غفر الله له 40 مره رواه الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم باب الصلاه علی المیت باب دې په بیان د موږ د جنازې کولو په مړی باندې وتشیو او پور پسې تللو د مړی پسې جنازه پسې وحضور دفنی او په حاضر دو د دفن غتا وکرات اتباع النساء الجنائز اغړونه کم غړونه مراد دی رسو بل حدیث کې بیان کړي پشان ته د دوه غړونو د احد ایو احد غر 15 کیلومتر ده نو چې دا چا جنازه دی وکړه نو دور ثواب ملاو شو لکه د 15 کیلومترو غر کې چې سور دی کانی بوټي او هغه شمیرې نو دور ثواب دل ملاوي او چې تر قبر پوری سار شنو دو غرونو دو ثواب ملاوي متفق ا جنازه د مسلمان پسې د وجه د ایمان نه چې د مؤمن دی و احتسابا او د پاره د امید د ثواب غنلو چې مال بالا اجر او ثواب دې راکې وکانه ما هو او د صلاحتا تر دې صلی الله علیه چې جنازه وکړه پاغي باندې سبب جنازه او کړو د جنازه زین واپس خپل مقام ته قبر پوری سان نشو فإنه يرجع بقيرات یقینا دې واپس شو په یو قرات ثواب دغه یو قرات ثواب ملاو شو د یو قرات ثواب ملاو شو یعنی سوچ د یو مسلمان جنازه پسې د ایمان او د ثواب په نسبت باندې لاړ شي چې د جنازې منځ او خول مقصد زما ثواب وي چې زه جنازه وکم په او د عمل خخ کم او تر اخره پورې کینم نو په دغه صورت کې د الله د رضا کولو د پاره د تدور ثواب ملاو شو لکه د دوه غونو د احد تلل د مړی پسې د سړو جایز دي او حضور د دفن کېدو دا روا دي د سړو د پاره و مکروه للنساء او حاضر د جنازه او قبر دا د خزو دا مکروه دي ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا خو سختي اونکړې شو موږ باندې چې تاسو جنازه پسې لړګینی ګناه ده متفقن علی اتفاق کړي شی په دې حدیث معنا معنا کوي معنا د لم یعظم سره لم یشدد فی النهی سختی ورکړې شو په منکولو کې کما یشدد فی المحرمات لکه څنګه چې یعنی څنګه چې سختی کولی شي په محرماتو کې په منع کولو کې نو په دا شان سختی سره سختی سره زنانا جنازه په سر تک نه دی منع کړی او که پر دې انتظامی جنازه کولی شي او قبر ته تلل خنری بیا ده او ګرځول د صفونو دا غي درې اتفاق سره زیات ترې یا زیات دا غینا سمانه جنازي په مسکی مون گزارو لا د ډیروالی او د دې د صفونو جوړولو کې استحباب د جسم نه ډیر وی او صفونه برابر وی بیبي سل کسان د مسلمان په جنازه شریکېدل او داغه اجر او ثواب مندل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين نشتره يومله نشتره يومله چې جنازه کولی شي باغ باندې جنازه کوي باغ باندې یو ټولګه د مسلمانانو یبلغون میاتا ورسیږي سلو کسانو تا کلهم یشفعون له لا یشرکون بالله شیئا او هغه سلوی غواړه شرک نه کوي د الله سره د ذره بر الا شفاهم الله فيه مگر شفاعت به منظور کړي د الله دا غمړي په باره کې الله به معاف کړي چې سلويخ موحدان د چا په جنازه ودرېږي چې موحدان شرک نه کوي چې موحد می جنازه لراشي توحید او قران والا راته دعا وکي د نیکانو خلکو سره تعلق جوړو ما هغه که 50 لک راشي هم چرته قبليږي او هغه جنازه سند ورزینه دا غي مقصد بلوي او چې مو او عقیدم ګډ وړوي مؤمن موحد چې راځي نو په صحیح طریقه برازي او دعام د لغواري فقط او جبا اغا چا پچا چې درې صفونو د جنازي منځ د جنازي او کو چا چې منځ کو په مړي باندې درې صفونو د جنازي فقط او جبا نو داغه د پاد جنت واجب شو چې د درې صفونو کسانو د منځ او د دعا په وجه باندې الله دغه مړي بخنه وکړه او گناهونه به تعالی معاف کی رواه ابو داود او ترمذی وقال حدیث او کنا دا نه نو یزورا ک په درې لکه صفونه ودرېږي خو چا کې د خرابین معافی نشتا خامخا د موحدینو جنازو لځي ها د موحد سره مرسته کوي تایید کوي ها باب ما يقرأ في صلاة الجنازه باب دې په بیان دا سکه چلولي په مند جنازه کې یو کبرو ته اربع تکبیرات يتعوذ بعد الاولى تکبیر به کې سلو تکبیرونه چې تعوذ به پس د اول تکبیر نه ثم يقرأ فاتحه الكتاب یا بلوري سوره فاتحه واعذ او پنا ورکې د عذاب د قبر نه او من عذاب النار او دا عذاب دو تر دې تمنه تو چې ما تمنا نه کول شمزو انا زم مثل ذالک دا لمثل او انا انا ذالک المیت دا مړې وي وعن ابي هريره وابي قتاده وابي ابراهيم الاشعري عن ابيه وابو اسحاق رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بشک نبی علیہ السلام صلی الله علیه جنازه جنازه کو نبی علیہ السلام باندې وعن واسل تبن الاسقع رضی الله تعالی عنہ قال او صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کوم ته نبی علیہ السلام په یو سړی د مسلمانانو نه فسمعتون من واور دا غسرن یقولو چوي اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک یقینا فلان چې زوی د فلان دی فی ذمتک الله ستا په ذمہ کې دی ستا په وعده کې دی وحبل جوارک وحبل جوارک ګډیر خسته خسته دعاګانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته خې وګوره څنګه خسته دعاګانې مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خې یا الله فلانه د فلان زوی فی ذمتک استا په ذمہ کې دي ستا په لوس کې دي چې ته ته معفو کا وحبلی وحبلی جوار کا او استاد گاون پرسې کړي او پرسې د گاونډي ستا کړي د یو گاونډي په بل گاونډي باندې حق وي نو تو صد گاونډي توپ سلوکو کا ا نو یا وحبل جوار کا فقی فتنت القبر نو ته د قبر نه محفوظ کا بچ کا فقی نو بچ کا د الله د فتنې د عذاب د قبر نه وعذاب النار او بچ کا د عذاب د اور نه وانت اهل الوفاء والحمد او ته اهل د وفای لایق د سنای د وفادار او د سنای وفي روایت په یو روایت کې راغلي کبر اربان تکبیرونه وکړه سلور فمکس ساعتن وخت تر کې یو ساعت حتا تر دې ظننتو چې زما خیال او ګمان راغی چې بشک دې سيو کبر خمسن یقینا زنه زیات کوم پتا سو پاس چې مال د نبی علی صلوات و سلام لرا یسنو چې کو به دا کار او حاکم دارنګ سنا رسول الله صلی سنا رسول الله صلی الله رواه الحاکم وقال حدیث حسیون